دا د هغه ماقبل آیات سره تړلې دي محرمات ذکر کېدل نو هغه فعل دل تراو باسه حرمت علیکم محاتکم وبناتکم نو دام په هغه کې دي والمحصنات دین نه د خپل سره تعلق ساتي دي بل نه د خپل ریوالي نږدېوالي سره تعلق ساتي والمحصنات حرمت المحصنات حرمت رواسه حرام کړی شوی دی په تاسو باندې المحصنات واده کړي خزه نو د بل په نکاح کې او د وسره نکاح کې نو هغه سره نکاح نه کېږي ولی ځکه دا هغه بل خاون موجود دی اوس که شل ځلې دی او تختې نو دې تختې پر دې خزره او شل ځلې سره نکاح تړي نکاح سره نه کېږي تر سوچ هغه طلاق نه ور کړې او د طلاق نه رسته مکمل عدت نه تیر شوی والمحصنات حرام کړی شوی دی پتا سو باندې دشت نکاح زی شادی شده خزی من النساء دخزنا الا ما ملکت مگر د اغشت نکاح خزی ها دګم گنجائش تا اپشن شتا دشته نکاح ده خو خاوند د کافر د دارالحرب کې د کافرانو ملک کې رانی سلی شوی ده خاوند کافر اشته په خپل ملک کې نو هغه جائز ده بعد الاستبراء رستو دینه چې هغه استبراء کې یو میا شغه تیر کی نو دا غي نه رستو دا عید د نور د پر عیدت ته دې د پر استبراء د دې پر چې نسل ګډوډ نشي بعد الاستبراء ته ولیکه اے مک اے منکوحه الحرب بعد الاستبراء د جنگي کافر خزا رست د استبراء نه منکوحه الحربي بعد الاستبراء کتاب الله علیکم یو فعل وترو بس الزمو کتاب الله علیکم زال لازم کې پزان باندې د الله کتاب د دې مطابق خزه کوي چې کوم استاسو د پر حلال دي یا کتاب په معنا د فریضه راځي فریضه الله علیکم فریضه د الله د پتا سو باندې دا احکامات چې کم تیر شو دا د الله جل جلاله فریضه ده الله پرس کړی دي تاسو باندې دا مسله ختمه ده حلت او د حرمت او او حل او حلال کړی شوی دی لکم تاسو د پاره ما هغه بی بیانې ورا ذالکم چې علاوه د دې سوار له سو اقسامونه دي چې کم تیر شو اوس ماسی حرام ده خو د ماسی د لور ذکرونه شو حلال ده د پپو ذکر شو حرام ده د پپو د لور ذکرونه شو نو حلال ده ورپسې چې کوم دي آیاتونو کې نه دي ذکر نو ګور حرام لګو نو دا حرام دا حرام دا حرام او حلال ډیر دی بګیا ټوله دنیا حلال ده نو لہذا ا د الله د رحمت او د شفقت د وجه نډیر دی بس وې دې دین علاوه چې څومره دی حلال دي خو یو خبره ان تبتغو دا چې تاسو تلاش کوئ بیبیان به اموالکم په مالونو خپل سره لاندې وته ولیکه مهورن یعنی مہر ورکوي ان تبتو به ان تبتو به ان تبتو هن وترو بسه دا چې تاسو تلاش کوئ د دې بیبیانو نکاحونه کوئ به اموالکم په مالونو خپل سره غیر مصافحین غیر مصافحین غیر زانین نه زنا کوونکی نه چې کما متعده په ابتدا د اسلام کې چې با ابتل نکاح کولا دوا ابتل به نکاح کولا نو حلال وا هغه اوس حرام شوی ده نو هغه ځکه هغه کې پاک دامنی مقصود نه بس هغه کې صرف قضا د حاجت مقصود وي صرف شهوت برابرول مقصودی او پاګه کې دا مقصود نه غیر موسی محسنین متزوجین نکاح کون کې غیر مصافحین غیر زانین زنا کون کې نه فمستمتعتم فمن فما اغشی هغه جما وغیرہ استمتعتم چې تاسو من عبارت کېدو تعلق نه ازدواجی نه فما پس هغه تعلق ازدواجی استمتعتم چې تاسو پیدا اوچته کې به پاغه سرا من هن د دې بیانونه فریضه نه الله پرمن فریضه مفروضه دا پرس کړی شوی دی لازم دی لازما مفروضه لا تبرعا دا لا احسانا دا احسان نه دی که ورکه ورکه کنه ورکه مور کوله که څنګه پښتنو عادت تکي دي خو تر مرګه د پوس نه کوي چې ستا مہر سره نه نه څنګه چې فرض موز دی دا مہر تا باندې فرض دی دا کمل شنو ستا میراث کې څنګه چې نورې قرضې ورکول شي نو لاول به د حزې مخر ورکول شي فآتوهن ورکه فسورکه دوی تا اجورهن مہرونه د دی فریضه تن پتا سیال کې چې دا فرض دی ولا جن دا مسله ختم بل مسله بیانې چې مہر کې کمی زیات نکاح وشو خزا خاون کې ناستل سجبر نشته نه په خزې نه په خاون خاون یې ما خلا کې شو خزه خوښ شو دلاک شو اس مثلا خزه وی خاون سره خبره ترې وکړي سوچ یو کو چیرې دا خو په زیات دي زیاتې کړي خاندان ولا دولا کو ویلاک خزي ویلاک اس مثلا نه ده ولا جناح علیکم نشتر گنا پتا سو باندې فی ما پا اغا کمی زیاتی کی ما تولی که مملیک ما تا پا اغا کمی زیاتی کی چه خزه یا کمی او خاوند یا زیاتی فیما په هغه کمول او زیاتولو کې تراضیتم چې تاسو پر راضی خوشاله خزا خاون به په هغه سره من بعد الفریضه رستو د مقررولنا نو کمیا خزه کمیا سړی وته سیوا کوي اس مثلا خزه مکمل ما کوي اس مثلا نشته سړی ولا یو پلس ور کوي اس مثلا نشته طولا سعتا د فراخه د مال عین کې حل محسنات عین کې هادا چې نکاو کې المحسنات آزادي اصلي خزه سره آزادي خزه سره ان محسنات یو ځای راغې په لومبي د سپاره په سر کې ول محسنات په معنا د وادي واده والا خزه واده کړي خزه او تحصیل لفظ دوباره بیا راغی په معنا د پاک دامن سره او دلته کې په دې آیات کې راغی په معنا د آزاد سره نو د محسنات درې معنی رااله و لومبه شادي شوه دویم ورپسې ازه کې رااله پاک دامنه د سړی په حق کې محسنین سړی دغه پاک دامنی اختیاري او دلته رااله په معنا د آزادي خیله سونه درونو استاد زکه خپل نکاح چې ستا او ستا خپل وینځ سره ال نکاح کیږي چې ته آزاد کې خپل سره نه کی یم د ستا وینځ یم د ستا خزه او پیدا ته غستې شي نکاح نشته مثال ادا سره لکه خپل خزه او که نکاح ور سره مستقل کې نو بیا به آزاد نو نکاح ور سره کې دا غوینځو مؤمنان استادونه والله عالم بإيمانكم الله تعالی په دې په ایمان تاسو باندې بعضکم من بعضن بعضو د تاسو نه د بعض نور نه پیدا دي څه مطلب فلا نفرت من امتن د وینځ نه نفرت نه په کار بس هم تاسو په شان یو خزل خودم را دي د کافرانو نه نسل شوی دا غلامه ده خدمتونه کوي بعضکم من بعض اي كلكم من نوع واحد فلا نفرت من امتن كلكم من نوع واحد فلا نفرت من احد من امتن ټول د یو نوع دی د وینځ نه نفرت مفرت د ضرورت نشته فانکحوهن نکاح کوي دوی سره باذن اهلهن په اجازه د مالکانو د دوی باندې باذن ساداتهن باذن مواليهن ار یو چې لیکه د دې مالکانو ته ورکړي ځکه هغه هم د مالک ته د هغې په لاس کې سیدي هم د مالک دی او خدمت هم د مالک کوي دا صرف روټۍ خوري وعاتوهن ورکه دوی ته اجورهن مهورهن د دې مہرونه بالمعروف په خې طریقې باندې دویم شرط دا وینځل نو معنا دا ده دا خبره نه چې داغه مہر نه داغه به مہر ورکه درېمه خبره محسنات په داسې حال کې چې تاسو په داسې حال کې چې دا وینځ سيو یعنی دی وی ساتون کې خپل ځان لره پاک دامنی پاک دامنی وینځي ولا متخذات او نی نیسن کی اخدان اخدان جمع د خدن د پټ دوست وي نو نه پټ دوستانه کون کی پټ یارانو مارانو ولا خزنه او یا معنا دا غیر زانیات سرن په پټم زنا نه کوي نخ کار زنا کوي نه په پټه کوي مې یو نقطه ته وښه الله تعالی معیار د نکاح سم مقرر کو پاک دامنی خزه چې ګوره رور لکه یا پلار لدوی مواده کوي نو پاک دامنه دویم خکاره یارانه دوستانی زناکارنی دریم په پټه باندې یارانه دوستانی زناکارنی نو دا درې صفات شو معاشره کې څوک دا درې صفات نه ګوري صرف پټک ولا ګوري چې سپین دی چمړه مسلمانانو علم چل ورځي ور کریم پیدا کی سپینه کی ادب وته نه خي نور تعلیم ولا نه ورګي به صرف سکول دی لګي او پاتې شو معاشره کې معیار هغه دای چې چمړای سپینې نو بس هغه پر کریم ملاوي کې ول خډیر ډیر راړي ورپسې اصول بیانې چې دا خزه خوس جدا مخکې دا وینځه نه واده کړی و اوسې واده شنو د دې پوزیشن جدا شي فایزا فاغ وخت کې احسننا زوجنا چې دی په نکاح ورکړي شي خاون ول ورکړي شي فایزا فاغ وخت کې احسننا چې دی شادي شوه شي دا وینځي پاک دامن شي نکاح والا شي فاین اتینا کچر دی رات لو کلو به فاحشتن بزنن فزنا سره فعليهن پس دې په دې باندې په دې وینځو باندې نصف ما نیمه د هغه سزا علی المحسنات چې دپو چا باندې آزاد خزو آزاد واده کړو خزو باندې آزادو واده کړو خزو باندې من العذاب د سزا نه دا د ما بیان دی فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب پس دې په دې باندې نیمه د هغه چې د په آزاد واده کړو خزو باندې من العذاب د سزا نه اے نو یا غلط شو مخه د معنا را نه غلط شو د معنا را نه غلط شو محسنات معنا دلته غیر شادي شو ده ښه ځکه کومه واده کړي والو نه هغه د پر رجم دی او رجم نیمواله نه قبل چې نیمه مړ کې او نیم ژوند دی نو دلته مراد د محسنات نه غیر شادي شو ده ناواده کړي او ناواده کړي جنای د پرسل کوړي دین د دې پر سو شوي 50 نو نه سپلان دی ولګي په وین زبان دی 50 کوړي دی او حد پینشتا معنا لګه غلط ربي اوره فعليهن پس دې پدی باندې نسب ما نیمه د هغه شی علی المحصنات چې دې په غیر شادي شوده آزاد باندې غیر واده کړو آزاد خو باندې من العذاب د سزا نه نو د عذاب لاندې کوی اصل کوړي او د نسب ما لاندې لیکه 50 کوړي الله فرمایي چې د وینځ سرنیکه د الوی لانجه کې نه دا به بار ګرځي بل به خدمت کې سړی نه نه برداشت کیږي صرف شپې لبا خاون کر راضي کې د مالک خوخی نو الله وی که څوک زنا نه بچ کیږي د حرام نه بیا مجبوری ده بیا وینځ سره پکار ده او کنه دینه بچ کې دي شي ځان بچ کول شي مال او پیسې وګټي بیا آزاد سره وګینه دا ډیره بهتره ده نو دا حکمت د نکاح الله بیانې ذالک دا نکاح می سرا لمن دا چا د پاره دی یصلح لمن دا صلاحیت لري لمن دا چا د پاره خشی العنتا چې هغه یریږي د زنا نه العنتا الزنا منکم دستا سنا نو لاندې وته ولیکه وليس لمن لا يحسن او وته ولیکه لاندې اردو کې وته ولیکه ځان دا غچا لپاره بهتره نه ده چې کوم د زنا نه لري ځان بچ کول شي او ورپسې خپل امر روان دي وان تصبروا کچرتا سو صبر وکه عن التزوج عن تزوج عن تزوج الامام د وینځو د نکاح لئلا تصير اولادکم ارکاء د دې لپاره چې ستا خزه غلامه ده چې ستا د کم بچی پیدا کیږي هم دغه مالک غلامانی نو بچی بستا یو پټی کې به پیګو ډاګه کوي نو بیا وته جاړي نو وان تصبروا عن تزوج الامه تصبروا لاندې ولګي لالا تسير اولاد اولادکم ارقاء چې تاسو اولاد غلامان نشي نو دا ډیره بهتره ده او کزان زنا نه بچ کول شي وان تصبروا کچره تاسو صبر وکړو نو خیر لکم دا تاسو د پاره ډیر بهتره ده والله الله تعالی چې د غفور الرحیم ډیر بخون کې او ډیر مهربان دی نو که چا ځان بچ کو ټکه پکې تګي ګنا منا خامه انسان دی نو الله به ته معافي او مهربان دی کچری نکاح کوي می سر نو بس اجازه ته ورکو د خپل خوا د کوي نو کول شي وایو بس کو زه بس دا وړه ټیم نه وخت دی